دا صورت پنځه باب او دا اولنې باب شروع دی دا دویم باب شروع دی اولنې باب 14 نمبر آیات پورې و په دې باب کې دلیل نقلی ذکر کړي د موسی علی السلام نه او مقابله د موسی علی السلام او د فرعون ځکه د موسی علی السلام مرستې ته ودرېدل دي او هغه دا واقعا ذکر د په سلور مراحلو کې د رجل مؤمن دا تقریر په سلور مراحلو کې دی ځکه فرعون د ترز ویو فرعون هغه ته دومره سویل نه شو ځکه بل یو بنی اسرائیلی وین هغه به رکاو کړو او دا خو د فرعون د قوم نو ایمان راوړو په موسی علی السلام باندې او دغه وخت کې ایمان د ښکارا کړي نه وغوتا عمرست او ډلې د موسی علی السلام شروع کړي و الله غ دلیلی نقلی ذکر کی داغنا قال رجل مؤمن من آل فرعون اوی سړی مومن قال رجل او یو سړی چاغه مومنو من آل فرعون و د کورنۍ د فرعون نه و د د فرعون د ترزویو ځکه کته عام کس وینو فرعون د خبرې بیا نه اورېدې دومره ځکه ډیر وګت تقریر کړ دی او د دا تقریر په څلور مرحلو باندې په اولنۍ مرحله کې دی دفاع د موسی علی السلام کوي چې موسی علی السلام تاسو ولې وژنئ او موسی علی السلام مو وژنئ داغه دفاع کی ولاړ دی الله یو سړی مؤمن من آل فرعون د قران د فرعون نو یکتم ایمانو چې ایمان پټو دا غون خپل یکتم ایمانه ګور یو کتمان د حقی یو کتمان د حالی کتمان د حق دا ګناه دی ا ګناه کبیره دی یو کتمان حال له چې تا نه چا تپوس نه دی کړی چې ته څوک ستا څه عقیده ده ته کوم جماعت سره یې چې ضرورت نه راغلی اړه مو وای کنه دنه د وخت پر تپوس نه دی کړی د دې وجنه دا اظهار د ایمان نه دی کړی چې ما په موسی علی السلام ایمان راوړ ځکه حالت پټ کړ لکه حق خو بیانې حق ته خو ولاړ دی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتاسو وجنه سړی ان يقول ربي الله چا غوي رب زما الله دی تاسو دا سړی وجنه چا غوي رب زما الله دی نبی علیہ السلام کعبه تلړ طواف کو شاتنا کافر راغی کنه عتبه او نبی رسول الله په اوګی لاس کې خو د صادر د مرین ورتاو کو اتاو تاوی نبی رسول الله مری ول مری خفیق له نبی رسول الله او بکر صدیق رضی الله عنه راغی هغه کافر له دکور کړه صادر ته نخلاص کړه او ورته وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو هغه سړی وژنئ چې هغه رب زما الله دی حضرت علی رضی الله عنه وی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په من کې ډیر بهادر ډیر نرو او دې د هغه رجل مؤمن نه زیات تکړه کوم چې د فرعون په وخت کې ځکه دوم دلته وکنه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه یقینا راغله ده تاسو ته په دلایل واضحو تاسو رب طرف نه وان يك كاذبا یعیدکم چې تاسو تر وادي کې داغه تاسو تر کوم لوس کړل وعده کړل چې تاسو باندې به عذاب راځي نو کدی رښتینه غذا په در باندې راشي ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب یقینا الله هدایت نکي من هو مسرف اغه چاته چې هغه مسرف حد نه تیر وځون کې کذاب دروغجن وي یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا ګور داس تقریر کوي کنه نډر ولاړ دی غزیک و اے قوم لکم الملک اليوم ګور دا یا قوم لفظ رجل د دلالت کې پس معنی چې دې قوم د فرعون او د بار نه نو او په دې یا قوم کې دا یا مقصود بن ندا د دې محذوف ده یا قومي فاشکروا لله ولا تقتلوا موسی مقصود بن ندا محذوف اے زما قوم فاشکروا لله ولا تقتلوا موسی شکر د الله او باسه موسی علی السلام مو وجنای دا تاسو چې شروع کړی وژنه لکم الملک اليوم ظاهرین تاسو د پاره بادشاہی دا نن نن نن تاسو بادشاہی دا ظاهرین فی الارض ضرور یې پزماګه کی نن تاسو له الله طاقت را کړی دی خو فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا سوک په امدادو کی زمن د عذاب د الله نه کراشي د عذاب د الله مونږ ته من کدا موسی علی السلام وجنو یا د مخالفت کو الله عذاب راويس نو زمون به بیا څوک امداد کوي قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد فرعون چې ستورته وکړه کنه چې د دې رجل مؤمن بیان خو اثر شروع کړل خلق خلق ورته وږي خېده یو د منس کې راو دنګل قال فرعون ما اوريكم فرعون زرای ندر کوم تاسو ته الا ما ارى مگر اغه راي زما مخکنه دا مگر اغه مارې چې درکړ دا الا ما ارى مگر اغه راي چې ما تاسو د مخ کې درکړل امخ کسر رائے ودا دا ضرور یقتل موسی ما پریدا چې موسی علی السلام وجنم د د قتل اعلان کړو کله چې موسی علی السلام وجنم او دلته دو شروع چې موسی علی السلام مو وجنم نو دیوی زما خو رائے دا قضا چې صرف موسی علی السلام وجنای ما اوريكم الا ما ارى زه نخیم تاسو ته مگر هغه چې ما مخکې راي پیش کړ دا وما اهديكم الا سبيل الرشاد او نخیم زه تاسو ته مگر هغه لار د کامیابی دغه واحد لار د کامیابی ده چې تاسو موسی عليه السلام وژنئ بس دا د کامیابی ده وقال الذي آمن او هغه کس چې ایمان راوړی یعنی رجل مؤمن یا قومي اے زما قومه یقینا زیریګم پتا سمنی مست یوم الاحزاب پشان دا غر وزید عنادیانو الاحزاب اگر ډلې د عنادیانو یا ډلې د مخالفو زه دا غو باندې په تاسو یریږم څنګه چې پاغو عذابونه راغلي کنه ځکه شنه او په تاسو باندې عذاب راشي احزاب هغه قومونه چې تحزب او ډلبازي کوله او مقابله د رسولانو کول نو هغه په شان به درمنه الله عذاب راولي مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم په شان د حال د قوم د نوح علی السلام او د عادیانو د سمودیانو او هغه کسان من بعدهم چې رسو دا غون راغلي ګور هغه خلق هغه مخالفت ددو کړو تکذیب کړو د پیغمبرانو دا قتل پس را پاسې دیلو نو الله په عذاب راويس وما الله يريد ظلما للعباد دفد وهم کوي چرته دا عادیان سمودیان دا نور قومونه قومونه چې الله وجل دي چرته الله په ظلم خو نه دی کړی نو جواب ومن لا يريد ظلما للعباد نه غواړي الله تعالی ظلم کول په بندگانو الله په خپل بندیانو ظلم نه کوي الله خو هغه تاسو تازه لګلی پیغمبران لګلی چې کله هغه د حد نه تجاوز وکړ نو بیا په الله عذاب راوستي انی اخاف علیکم یوم التناد یقینا زیریګم پتا سمنی د اگر وځي د چغو وهلونه تناد د قیامت ترز نوم دی تناد ورته زکوي چې په دې ورځ به خلق ندا کوي چغي به وباسي هغه ډېر چغي او ډېر ویناګانی بکیږي نداګانی به دارنګ فریادونه بکی کافران ظالمان دارنګ پی... الله تعالی وا پیریانو ته او انسانانو ته ندا کوي یعنی دا رز د ندا ده ځکه تنا دی ورته یوم التناد دا اغرز د چغونه تاسو یروم اغرز نه چې په اغرز به چغي وهل کی یوم تولون مدبرین ما لكم من الله من عاصم یوم تولون په اغره چې او بغرزوي تاسو شاګانی څه نه بشاګرځي مسله خو او خینه بیانېږي څنګه بشاګرځي یعنی تولون عن الموقف الى النار د میدان محشر نه به تاسو شاو ګرځوي دوزخ ته میدان محشر کې به کنه به وګرځول شي دوزخ طرف ما لکم من الله من عاصم نه به استاو د پاره د الله نه څوک بچ کون کې هو من یذلل الله فما له من هاد اغه څوک چې الله یې بیلار کې نو فما له من هاد او بنو می هغه د پاره څوک لار خودون کې رجل مومن ورته تاسو الله گمراه کړی نو زه تاسو ته څنګه لار وکړم و ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به یقینا راغله او تاسو ته یوسف علی السلام من قبل مخکې د دینه په خوا غم راغله او بالبينات په واضح دلایل راغله او ګوره د یوسف علی السلام ول خاص ده ځکه یوسف علی السلام په مصر کې مشهور پیغمبر و لوی شهرت والو بیا د یوسف علی السلام بادشاہي کړل غځي کی نو دوته معلوماتو دي مشرانو ته نو کشرانو ته معلوماتو نو هغه ورته فما زلتم فی شک مما جاءکم به پس همیشه وای تاسو په شک کې د هغه مسلې نه د هغه نه چې هغه راوړی تاسو ته هغه چې کومه مسله تاسو په هغه کوم شک کو حتی اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا تر دې پورې چې کله هغه مړ شو تاسو وی لن يبعث الله من بعده رسولا چری براونه لګي الله پاک رسول دنا پیغمبر ګوره دا د دوه وجنه وي یو خدا چې دا یوسف علی السلام مسله بیان کړه نو دا مصر ولا خلق تنګ شو نو د یوسف علی السلام د مرګ تمنا شروع چې دې مړ شي چې کنه غ مړ شو نو زو الله بدل شي پیغمبر بیان اخلاص شو دی دا اوس پیغمبر نه راځي نو رجل میمون ورته ګور الله موسی علی السلام راولې یوسف علی السلام لا نو څوک راغی موسی علی السلام راغی ایا د دې وجنوي چې یوسف علی السلام خو تاسو منه چې دا یو خپ پیغمبر دی په خاو صافو تاسو یادو او یوسف علی السلام لار دنیا نه نو تاسو خدا خیالو چې بیا به داسې پیغمبر رانه شي شک کوي پاره مسله کې اړ خبره کوي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم دا سوق دي الله وي دا هغه کسان دي يجادلون في آيات الله چې جګړې کوي پاتونو د الله کې بغیر سلطانن بغیر د دلیل نه ګور اول څه شو اول ازلال راغې گمراهي من یذل الله دو گمراه شو گمراهی نه رسو ارتیاب راغ شک شک جوړ شو د شک نه رسو سره اله الذين يجادلون درا پس جګړه شروع کړه پیغمبرانو سره به جګړې کولی ځکه همیشه د پاس چا سره دلیل نه کنا اگر افاسی جنگ کې جګړه کوي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغیر د دلیل نه اتاهم چراغلی دوی ته اتاهم مطلب دا دی چې دا دلیل د الله تر طرف نه راغلی اتاهم دو ته د الله طرف نه دا دلیل راغلی کبر مقتن عند الله و عند الذين امنوا ډیره غټه دا جګړه کبر جدالهم کبر مقتن کبر جدالهم ډیر غټه ده دا جګړه عند الله پنځ د الله وعند الذين امنوا پنځ دا کسانو چې مؤمنان دي دا خو ډیر لوی جګړه چې دلیل در سره نشته په دلیل را پاسېدلې او په کفر شرک باندې جګړه کوي كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار کذالک دا کاف تعلیلی دی لذالک د دې وجنا يتبع الله مهر وهل دی الله على كل قلب متکبر پزړه د تکبر کوونکی جبار هغه سرکش یا جبار چې په ځان باندې چا قانون نه مني دا سکس الله د پزړه باندې مهر وي کل على كل قلب په ټول زړه د تکبر کوونکی على كل قلب په ټول زړه د تکبر کوونکی ځکه متکبر ډیر متکبر داسي چې هغه راوګرځي کنه الله تعالی توبه وباسي اوس فرعون تلبیس کوي په خلق باندې چې سړی دا خو رجل مؤمن بیان شروع کړل او دا خلق رناړي خو زر تلبیس خبره بدلی اوس وی وقال فرعون وی فرعون اے حمانا جوړه کما د پاره یو بنگلا یا سرحن بنگلا یا دنګ یو مناره لره جوړه کا لعلی ابلغ الاسباب دې لپاره چې زوره سم دروازو ته اسباب هغه شی ته چې دیو نشړې بل ته پیرس هغه ته اسباب وي نو زسته کوم مال داسې دروازې جوړې کا یا مال لار جوړه کا اسباب السماوات دروازې اسمان ته یا دروازو د اسمان ته فاطلع الى اله موسی دې د پاره چې زه اوخې جم په اله د موسی عليه السلام پسې اله اله موسی یا زخکارشم اله د موسی عليه السلام ته فاطلع زبر او خجمه او ګرم دا الہ د موسی علی السلام ځکه د خیال سو د دوه عقیده دا و چې دا الله اوم د عام مخلوق شان عام بادشاهانو شان وي او دې به برینو زو برو خجمه د سره موږ مقابله وکړو او یا خو دې سي دوکور کې خلق لا خلق خیالات بدلی د فرعون بد عمل سو نور خو پرې شرکیات کفریات خو دې چې وې زبر الہ پس خېجم نو خيار خلق پکې نه سو غوي دې دروغ وي نو دا بد عمل خلق ته بد عمل ښکاري دا لیکن د تخپل دا بد عمل خسته ښکارش وکذالک زین لفرعون سوء عمله دغه څه خسته کړې شو فرعون ته سوء عملی هغه بد عمل داغه د رجل مؤمن دغه مکالمه درې مقام په دې کې ګوره د خپل اتباع ته خلق را غواړي او تزهید په دنیا او بشرت ذکر کوي وقال الذي آمن او یاغه کس رجل مؤمن چې ایمان راوړو یا قوم اتبعوني اے زما قوم ما پس راشه زما اتباع کوي اهدیکم سبیل الرشاد وبخم ز تاسو تعالی د کامیابی ګور د امتی له خدای نه دی پکار کنه چې هغه اتبعوني ما پس راشي هغه خو وایي چې اتبعوا الرسول د پیغمبرانو اتباع وکړي نو رجل مومن خو چې اتبعوني زما اتباع وکړي او صاحب یاسین څه ویلو قال يا قوم اتبعوا المرسلين اے قوم درلې ګلې شو اتباع کوي غو پس لاړ شي دی خو اتبعونی ما پس راشي موسی عليه السلام ذکر نه کیدا ولی وی دا زکه رجل مؤمن رجل هغه صاحب یاسین چې وی نو داغه د مرګرو پیغمبرانو تکذیب شیو نو الته مسله مقصود مسله توحید دلته فرعون اراده کړل چې د موسی علی السلام د وجلو نو د موسی علی السلام وجنی فرعون نو رجل مؤمن وای چې راشه زما مرګړتیاو کوي تبعونی معنا څه زما مرګړتیاو کوي چې موسی علی السلام دفاع کوي تبعونی ما سره ودرېږي زما مرګړتیا کې ما سره ودرېږي اتبعونی مرګړتیا زما وکړي چې زه څوک ما د موسی علی السلام دفاع کو دی ونه وجنی چرته یا قومي بیا دی ای زما قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع ای قوم یقینا دا ژوند د دنیا دا ګر لګي غونی مزيدي تزيد په دنیا ور کوي چې د دنیا لګ غونی عمر دا ختمېدون کې دي وان الاخره هي دار القرار یقینا کور د آخرت کور د همیشه د آرام دی کور د همیشه د آرام دی دار القرار د آرام کور دی خو همیشه د پاره دی او دا دنیا خو لغونه ده مزي پکشته خو تباکی ختمي من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها چا چې عمل وکړو بد نو فلا یجدا الا مثلها بدله نشي ورکی دی مګر هغه ته پشان داغه څنګه چې بدی کړل قوم ته بدی عمر باغ ته سزا ورکړي ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ويرزقون فيها بغير حساب چا چې عملو کنيک په طریقه د پیغمبر من ذکر نه انثى نارینه وي او که زنانه وي خو شرط دا دی او هو مؤمن حال دا چې هغه موحد وي نیک عمل د پر شرط شي توحید یعنی نیک عمل خو مشرکان هم ډیر کوي لګیا دي فاولائک يدخلون الجنه دا کسان دي چې داخلي کې و جنت ته يرزقون فيها بغیر حساب رزق باغو تور کولې کېږي بغیر حساب به حسابا دې رزق ورته الله ور کوي ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار اوس دا سلورم مکالمه ذکر کړي د رجل مؤمن او په دې کې د تفصیل د توحید کې او د شرک او بیان کې د فرق ومن د دواړو دعوو کې دعوه د مشرکین او دعوه د موحدینو نو دی یا قومي اے زما قوم مالی سوجد مال را ادعوکم الى النجات چې را غواړم را بلم تاسو د نجات ته وتدعون الى النار او تاسو یې چې ما راغواړې څه ته ورته زه تاسو نجات تر غواړم او تاسو ما ورته غواړئ تدعونني لاکفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم تاسو بلای مال را لاکفر بالله دې د پاره چې زه کفر وکم په الله سره او اشرک بي او شرک کوم په هغه سره شرک شریک جوړ کوم دا غسره ما ليس لي به علم چې نشته د مال په هغه شراکت دا غ باندې څه علم هغه شریک جوړول باندې ما سره څه علم نشتی تاسو ما دي خبر تر غواړی او ګوره وانا دوکم الى عزيز الغفار ګوره دواړو فرقو مس کې تفریقه مراولي جدای او مسله توحید بیان او رد شرکم کوي وانا ادعوكم الى العزيز الغفار یک او زرا او زرا غواړم تاسو هغه ضرور بادشاہ الغفار بخون کیتا ګور هغه راشي هغه تاسو ته بخنو کی تاسو ګناونه به معاف کی لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره لا جرم خامخ یقینا اغا تدعونني الیه ليس له دعوه خامخ چې تاسو ورته ما بلای ليس له دعوه نشته دی هغه لره هیڅ وس نشته دی هغه لره پاغي منی وس ليس له دعوت في الدنيا نشته دا غرر وس په قبل اول دعا کې چې دا غو دا دعا قبول شي په دنیا او په آخر کې دا زجاج دا معنا کړل ليس له دعوت یعنی ليس له استجابه دعوت نشته دا غو دا فرق قبل دل د دعا په دنیا او په آخر کې هغه مضاف له محذوف راو باسي طاقت نه لري چې دعا قبول شي او یا زجاج معنا کوي قتاده رحم الله ليس له دعوه نشته دی هغه د پاره څه فائدہ نه په دنیا نه په آخر کې ان استاسو دا معبودان نه فائدہ ورکول شي نه ضرر ورکول شي لا ينفع ولا يضر نه فائدہ ورکول شي نه ضرر ورکول شي وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار وان مردنا الى الله او یقیني واپسی زمونږ د الله ته وان المسرفين هم اصحاب النار او یقینا مشرکان دي د دوزخ والا ورته ګوره زمون على كل حال مشرک کم واحد الله ترتدل نو راشه د توحید الله ومنه او اخري خبر ورته کوي فستذكرون ما اقول لكم فستذكرون زرد چې یاد وای به تاسو یاد بکای تاسو هغه خبرې چې تاسو ته کوم وخت پراشي خو زبنه ما تاسو به زما د خبر یادوي بیا بیا بارمان کوي سره د دې سړي خبرې موږ منلې او وفوز امري الى الله سپارم خپل کار ټول الله تا ان الله بصير بالعباد یقینا الله لذن کې خپل بنديان لره ګور رجل مؤمن دا مسله بیان کړه فرعون وی دی وژنه زر کسان ور پسې ولېګل رجل مؤمن دا غونه و تخت غر ته وخت دا زر کسان چې غر ته خطل کنه نو لارې کس حیوانات ورغتل څه په الله غټي را ورغړول 1500 کسان مړ شو دا 1500 کسان چې واپس را لکنه فرعون ورته تاسو زرو کسان یو کس د 1500 مو وژنه هغه په 500 الله پاک دی یو رجل مؤمن په سر باندې زر کسان مردار کړ نو فوقاه الله سیئات ما مکرو الله وی نو بچو ساتل الله تعالی غلرا د بدو چلونو هغه نه چې کوم هغه جوړ کړی کوم چلونه فوقاه الله سیئات ما مکرو بچو ساتل الله تعالی غ د بدو چلونو دا غوینه وحاق بآل فرعون سوء العذاب او راګیر ک فرعونانو لرا هغه بد عذاب سوء العذاب بد عذاب ناکار عذاب فرعونان الله په عذاب کې مبتلا کړ او دو الله بچ کړ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا اور پیش کیږي پاغي باندې سار او ماخام دو تور پیش کیږي سار او ماخام دی فرعونانو ته نو هغه په دریاب کې غرق شي دي نو په ارزه کې شي دي الله ورته هغه ور پیش کوي سار او ماخام باقی ټیمونو ګل نور عذابونه ور کوي یا سار او ماخام مطلب دا دی چې هر وخت ولا عذاب ور کوي ګور په حدیثو کې لفظ د عذاب قبر چې راغلی کنه کله لفظ د عذاب قبر راغل کله عذاب فی القبر راغل د دې وجنه په دې کې تعویلات نه دي پکا چې کوم ځای کې فی القبر راغل جو فی القبر په قبر کوم ځای کې چې عذاب قبر راغل نو علم برزخ نه واخلي ځکه امام بخاری باب تړلی او پاږي کې دا آیات راوړل النار یعرضون علیها غدو و عشیه نو عذاب قبر دا حق دی نو د جسم سره د هغه روح تعلق شته کنيشتي په دې کې به د علما اختلاف چې تعلق د روح د بدن سره شته کنيشتي بعضی وینا غله جسم مثالی جوړیږي هغه جسم مثالی هغه ته سزا ملایږي خو هغه روح ته خپل په ځای سزا ملایږي د جسم ته خپل په ځای څنګه چې هغه ته اثر رسی د غشنیده ترس نو عذاب قبر شته او الله چې څه طریقې سره ورکړي د قشن تنعیم ده اومشته نعمتونه مؤمن مرشد الله غل نعمتونه ورکړي کنه ځکه یو روایت کې راځي د فرعونانو روحونه چې دي دا د تور مرغو په ججرو کې اچول شي دي او ساره ماخام په اور باندې پیش کی ساره ماخام په اور باندې پیش کی او بل روایت کې راځي دا دا شهیدانو باره کې چې دا غور روحونه فی حواسل الطیر خضر تسرح فی الجنه حيث شاء اغو دا غور روحونه پاغه ججور د شنو توتیانو کې چورې شي دي ادا شنو توتیان الو دي په جنت کې خوراکونه کوي څه نه چخخي ګور هغه مونږ خونه خوري خوراکونه کوي او فرعونانو باندې فرعونان اور ته پیش کیږي عذاب قبر دا حق دی په دې قبر کې ورکول کیږي کوم روایتو کې چې راځي چې دا مړی را پاستي او کینی دنه تاسو شي بیا دې پریوزي نو کې دې چې دغه اعاده ده دغه د پر راځي اعاده د روح کیږي خدای یک ضروري نه چې هغه تعلق د دنیا سره دی هغه جدا عالم دی هغه عالم هغه شعور او علم الله چتن دی ور کړی و یوم تقوم الساعه فاغرز چې قائم شي قیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب او به ویل شي یقال پکې معذور او به ویل شي ادخلوا آل فرعون داخل کای فرعونیان اشد العذاب څخه عذاب تا وإذ يتحاجون في النار فيقول الزعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار اوس د دې زنا عام مشرکان ذکر کوي چې کله دوزخ ته لاړ شي ځکه مخکې ده دوزخ ذکر شو کله قیامت قائم شي دوزخیان دوزخ ته لاړ شي فرعونان تبال الله به اعلانو کې دوله سخت عذاب ورک اوس په دوزخ کې موجود دي مخکې نه قومونه نو هغه به اپس کې بحث ویروان بوي الله کې حالات ذکر کوي واذ يتحاجون في النار کله چې دا دوزخیان به باسونه کوي په دې اور کې بحث پکې روان شي وي جګړه پکې نو فیقول الضعفاء للذین استكبروا او بوئی هغه کمزوري ضعفاء دا د عقل او د علم په لحاظ سره ضعفاء د بدن او د مال په لحاظ سره ډیر تکړه وو ځکه خپل پیرانه دا خو دوه ساته نو فقال الضعفاء فيقول الضعفاء بو يغه کمزوري شاګردان للذین استكبروا کسان ته چې تکبر کړل لوی کړدا ځکه دا پیر سیب لوی په تکبر کې کړه کله چې دې محفل ترا شونه دغه ورته سرونه کته کیدل او ډیر زیات تابعدار ورته ناسي د خپې چا په کې خپوتې ناسي لوی تکبر او غرور کې دي قال الذين استكبروا انا كل فيها وسغه استادان وای او بو یغه کسان چې تکبر کړي وغه استادان ان کل فیها یقینا من طول پدی کیو پدی عذاب کیو دې کې موږ یو د بار نشته موږ تاسو څنګه خلاص موږ په خپل پاغه دوزخ کې ولاړیو نو تاسو به څنګه خلاص تاسو چرته بوزو په شا واخلو چې چل تاسو درو کو کله چې دوزخیان دی یو بل نه امید شي کنه شاګردان به نه امید شي چې دی استادان دوه زمنګ مدد نشي کولای سړیا اس ورته موږ دا فریادونه کوو نو دو براشي هغه د دوزخ چوکیدارانو پسې وقال الذين في النار او بو یا کسان چې په دوزخ کې دي دا استادان شاګردان دا ټول لخزنه جهنم هغه چوکیدارانو د جهنم ته به وي او دعو ربکم دعا او غړی د خپل رب نه زمنګ د پر دعا او غړی د سشي يخفف عنا يوما من العذاب مخکې خود دا وی چې موږ دی او باسي موږ دی او باسي کنه د دوزخ نه دی موږ او باسي اوس دا نه وی چې موږ د دوزخ نه او باسي پته ورته وتل خو نشته خو ذا یخفف عنا اسان دي کې موږ باندې یوم من العذاب یو ورځ د عذاب نه یو ورځ دې په موږ سپکی د عذاب کم دي کې تاسو الله ته سوال وکړئ هغه چوکیداران ته وایي چوکیداران ورته قالو اولم اولم تکون تاتیکم رسولکم بالبينات او بو یا ورته آیا نو راغلی تاسو ته رس رسولکم پیغمبران تاسو بل بینات په واضح دلایلو تاسو تاغو بیان نو کړي دوی قالو بلا او بویدو ها ها ولی نو کړي سره غو بیان کړو ناغو ورته قالو فدعو او ورته غو فتو بس دنه دعا غواړي کنه الله چې په ژوند دنیا کې په دوه منې کوم تکلیفونه مصیبتونه راغلي دا غي موږ بدل اخلو د کافرونو و یوم یقوم الاشهاد په کله باخر یوم یقوم الاشهاد پر ورځ د پیشي د الاشهاد د گواهانو یوم یقوم الاشهاد اشهاد دا د قیامت سره زینوم دی اشهاد ورته ولي وي ځکه په دې ورځ به گواهان پیش کیږي الله یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته هدایت یعنی تورات ولا ورکړو و اورثنا بنی اسرائیل کتاب پاتې کړو منګه په بنی اسرائیلو کې دغه کتاب دغه کتاب تورات موږ په بنی اسرائیلو کې پاتې کاغو دا بیانو کله پورې کله چې انجیل نو راغلی کړه هغه نه مخکې پورې د تورات بیانونه بکیدل هغه بیانې ده هو واستغفر لذنبک بخنه غواړه د پاره د خپل ګناه نو نبی علیہ السلام ګناه کړو دې کې استغفار څه مطلب دی استغفار مستلزم د ګناه د پاره نه دا ضروري نه چې استغفار کې هغه به ګناګار دیم دا چې ذنب هم یوازې ګناه ته خو نه وي د ذنب خو ډېری معنی دي مخکې مونږ ویلو کان ذنب په معنا د بوج هغه تلخیص ولا هغه شعر چې موږ پیش کړو په استشهاد اقلب اجفاني كاني اعد بها على الدهر ذنوبا چې زه د خپل زیز می اړوم راړوم په دې سره زه د زماني غز بوجونه شمارم نو زم به څه ویلو بوجتا نو واستغفر لذنبک نو معنا دا شو بخنه غواړه د خپل بوج د پاره د خپل بوج ځکه کله چې په سینه باندې زړه باندې بوج شي کنه پریشانې ډیر شي غمونه ډیر شي نو استغفار وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سيد الاستغفار وای یا په نور څه غوسه استغفار ذکر د استغفر الله واتوب اليه مختصر مختصر استغفار وای دې د پاره چې ستا بوجونه کم شي یا واستغفر لذنبک واړوا دا بوج خپل په استغفار سره او بعض مفسرین معنی کوي واستغفر لذنب امتک بخنه غواړه د پاره د امت بخنه غواړه د ګناه د امت لپاره خپل خپل امت ته دعا وکړه داغه د پاره استغفار وغواړه یقینا کسان چې جګړه کې پیاتونو د الله کې بغیر د دلیل نه اتاهم چې دوی تراغلې دي دو ته دا قران عظیم راغې نو دو پاګه کې جګړه کوي الله ودو دا جګړې ولي کوي وای زکه ان فی صدورهم الا کبر ما هم بالغی نشته دې په سینو ددو کې الا کبرون مگر یو حسد دې کبرون حسد دې بغض دې یا الا کبرون مگر یو غټ مقصد دې الا کبرون امر کبیر یعنی نشته دې په سینو ددو کې مگر یو غټ مقصد دې ما هم ببالغیه چې ندی رسیدونکو دواغه مقصد ته هغه مقصد د دوست دی توحید ختمول په دنیا کې الا کبر یو مقصد دی غټ مقصد په دې کې دی ما هم ببالغه چې ندی دور رسیدون کې هغه تا او یا کبر په خپل معنی واخلې ان فی صدورهم نشته دې پسینو ددو کې الا کبر مگر تکبر دی ما هم ببالغی مقتضى التکبر چې ندی دور رسیدون کې مقتضا د تکبر تا هغه مقتضا د تکبر څه شي دی هغه ختمول د توحید چې توحید ختم شي نو فاستعذ بالله کله چې دو دا کبر شروع کی دا مقصد دو شروع شي نو شبهات برازي ستا په ذهن کې شبهات په خلق اچي شیطان برازي وسوسې بچي نو فاستعذ بالله پنای غړ په الله تعالی سره انه هو السميع البصير یقینا د الله هر څه اوري او هڅه ویني لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون اوس الله یو دلیل عقلی ذکر کوي او ذکر د باس بعد الموت کوي خلق تعالی وی ګور تاسو پیدایش څه شي دي ما د ازمک اسمان پیدا کړی دا نظام می پیدا کړی دا خو ډیر زیات غټ دي تاسو د پیدایش نه نو څنګه چې می هغه پیدا کړی دي او بیا هغه به ختموم دقه شان تاسو به دوباره پاسوم کړم تاسو ژوند کول دوباره پاسول تاسو ګران خو نه دي او نا کسان چې ایمان راوړ دی او عمل کړ دی نیک ولل مسیئون هغه بد عمل ولا بدکار یو سړی ړوند دی بل کتون کې دی یو د نیک عمل ولا دی او د بد عمل ولا دی دا نه دی برابر دا یو شان نه دی نو موحد مشرک نه دی برابر قلیلا ما تذکرون ډیر لږ نصیحت اخلي تاسو ادعوني په حاجتونو کې حاجتونه معنا غواړي حاجتونه غواړي زمانہ استجب لكم زب پورا کوم تاسو حاجتونه ادعوني معنا غواړي خپل حاجتونه استجب لكم تاسو حاجتونه به پورا کوم تاسو دعاګانې به قبلوم ان الذين يستكبرون عن عبادتي هغه کسان چې استکبار کوي لوی کوي زما د عبادت نه زما د بلنې نه ځان لوی ګڼي دعا نه کوي نو سيدخلون جهنم داخرين خامخ داخل به کو اورتا داخرين ذلیلا ذلیلان الله ذلیلا به دوزخ ته داخل کم مطلب څه دی چې دعا کوي د الله نه وکړي غواړي نو د الله نه غواړي د الله نه غواړي الله الذي جعل لكم الليل ولتسكنوا فيه والنهار مبصرا اوس د دې جن دلایل عقلي شروع کړ سره د انعاماتنا انعامات عظیمه الله پاک ذکر کوي اولنې دلیل عقلی الله غزاد ته چې پیدا کړی دي تاسو د پاره پیدا کړی تاسو د پاره شپه الليل اور پسې جمله محذوف الذي جعل لكم الليل مظلما پیدا کړی د تاسو د پاره شپه مظلما تیار لتسكنوا فيه چې آرام حاصل کړئ پاږي کې والنهار مبصرا او ورځ تاسو له پیدا کړی د رز رڼا اور پسې جمله محذوف ده لتبتغوا من فضلی دې د پاره چې ولټوي فضل د الله ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله خوند فضل له په خلقو باندې لیکن زیات د خلقونه شکر نو باسي ذالکم الله ربکم خالق كل شيء ادا مخکې چې ذکر شو د دې صفاتونو والا الله تاسو رب دی پیدا کون کې د هر شي دی نو لا اله الا هو نشته دې بل څوک لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دې فانا تفكون نو کوم طرف ته نو سترنګ وړلې شوی د تاسو د توحید نه كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون اوس الله وی دغه سي به دلیل یوفکو اورل کېږي هغه کسان چې و زمنګ د آیاتونو انکار کوونکي الله وی چې چا سره دلیل نه کنه او دلیل دې د کول کوشش هم نه کوي نو دې د توحید نه الله واړي توحید نه واوړي الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات اوس دلیل عقلی ذکر کړي او په دې دلیل عقلی کې الله احسانات انعامات هم ذکر کړي الله غزاد ته چې ګرځولې دا تاسو د فرض مګه قرارن د قراری د آرام قرارن د پاره د آرام یا قرارن ساکنن په ځای باندې ولاړه زمکه د الله په ځای ودرول ځکه لپاسه په الله غرونه یې خېری کنه نو خسته شک خسته کړی دي تاسو شکلونه په احسن صورکم خسته کړی دي تاسو شکلونه ورزقکم من الطيبات او رزقونه راکې تاسو ته د پاک خوراکونو نه الله تاسو د پاک خوراکونه راکې نو ذالکم الله ربکم اې د دې صفاتون ولا الله تاسو رب دې نو فتبارک الله رب العالمین نو برکت والا دی الله فتبارک الله برکت والا دی الله چې رب د مخلوقات دی برکت څه مطلب فائدې اچي په اسمانونو کې دانګې پسمګو کې تاسو ته فیدی اچولې تاسو په جسمونو کې ما تاسو له فیدی اچولې دي ته ویل کېږي برکت وهو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين اوس دعوه د صورت راوغستا هو الحي دا الله مشه ژوند دی نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله دی نو فدعوه او بلې دا الله پاک او بلې الله لرا مخلصین له دین خالص کوي هغه تخپل بلنا الدين بلنا دی الله تخپل بلنا خاص کړي دی الله ته आवाज کوي دی را بلې الحمد لله رب العالمین تمام استاینې د خدای دو رب الله الذي چې رب د مخلوقات دی قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات د مخ کې دلیلو دا دلیل دا دلیل نو سره مستلزم دي د پاره د نهي د شرک ګوره څومره دلایل چې ذکر شو دې کې نفي د شرک وکړه او د د توحید د پاره امر او کباغه کی او جواب د مشرکین ته مشرکان راغل نبی علیہ السلام ته وی یا مؤمنانو ته چې راځي د بندگی د غیر الله کو راځي کنه تاسو یو الله تواس کوي راځي لغونه आवाज د غیر الله ته مو کو نو او پیغمبر ان نوهیتو یقینا من کړې شویم زه زه خو من شیم د سنا ان اعبد الذين تدعون من دون الله چې بندگی کوم دا کسانو چې ما سوا د الله نه دي لما جاءني البينات هر کله چې راغلل ماته واضح دلایل زما د رب طرف نه ماته دلایل دا لغین رسوم بیا دراشم زمنه شیم د بندګۍ د غیر الله نه وامرت ان اسلم لرب العالمین او حکم شه د ماته چې تابع اوسم د رب د مخلوقات ما ته خدا حکم شه زه څنګه د خیر الله تواز کوم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا اوس د دې نه بل دلیل عقلی ذکر کړي خو مبدا د انسان ذکر کړي مبدا بعیده او مبدا قریبه دواړه ذکر کړي او حالات د انسان ذکر کړي هغه حالات چې کوم اطوار په انسان باندې راغلي مخکې سورې مؤمنون کې کوم ذکر شي سورې حج کې دا الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو ادا الله غزاد ته چې تاسو پیدایش شروع کړل من تراب د خاورینه پیدایش ته شروع شي د خاورینه ثم من نطفه بیا د نطفه نو ثم من علقه بیا د ټوکړي دی وینینا ګوره اوس دا دلیل پیش کړي چې مرګ او ژوند کې د چا اختیار نشته سوا د الله نه مرګ په چاره ولي کې ژوند چاله ورکی څومره ژوند چور کوي دا پیران دا اولیاء نه دوی چاله صحت ورکول شي نه په چا مرګ راوستي شي نه چا مرګ ژوند زیاتول شي دا الله غزا ته چې ژوند کول کې عمر کول کوي فاذا قضى امرا کله چې اراده وکړي یو کار نو فانما یقول له کن فیکون نو ورته شا فیکون هغه شي الله هر څه وجود کې راولي خپل پیدا دي سره خپل په لفظ د کون سره الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله ان يصرفون ګور په دې تقابل شروع دی کنه نو په تقابل کې همیشه کله بحث وی کله جګړې وی نو ځکه بار بار وای الم تر ال الذين يجادلون في آيات الله آیا څنګه ګوري هغه کسان ته چې جګړه کوي پیاتون د الله کې جګړه د جګړه بحث ته جګړه د موحد سره ان نا یصرفون څنګه اړولې شي دوی توحید نه توحید نه څنګه واړولې شي الذين كذبوا بل کتاب هغه کسان چې تکذیب کوي د کتابونو کوم کتابونه الله وی چې ما را لېږلي آسماني کتابونه د هغې تکذیب کوي وبما ارسلنا به رسلنا او په هغه خبرو په هغه خبرې چې لېږلي موږ په هغې سره خپل پیغمبران هغه خبره صدا کلمه توحید ده لا اله الا الله د دې خبرې باندې من خپل پیغمبران لګلی دو تکذیب داغي کوي د کتابونو کوي نو فسو فیال منظر دا چې دو ته پته ولګي دو ته پته ولګي اذ الاغلال فی عناقهم والسلائق سلو یسحبون وز د دې نه تخویف اخري ور کوي تر هغه 76 نمبر آیات پورې او په دې کې د حالات د مجادلینو ذکر کوي اچھا چې څوک جګړه کوي کنه بار بار راپس الله پاک هغه ته تخفیف ورکړي او د مجادلون حالات ذکر کوي خلص امور سره په لاسو طریقو سره اولنې اذ الاغلال فی عناقهم فاغه وخت چې کله توقونه به د دوی په سټونو کې الله وي د دوی په سټونو کې به توقونه واچوم د دوزخ او والسلاسل دا سلاسل عطف د مفرد شي په مفرد باندې مخ کې نو معنا بدا شي اذ الاغلال فی عناقهم په هغه وخت چې توقونه د دو په سټونو کې زنجیرونه ورته واچول شي د سټ ته د سټ ته بوله زنجیرونه واچي او کنه عطف د جملې شي په جملې باندې معنا بدا شي اذ الاغلال فی عناقهم په هغه وخت کله چې توقونه به د دو په سټونو کې نو ثم فی النار یسجرون بیا به په دې اور کې راتول کیږي بیا په دې اور کې راته کړی شي یسجرون دوه په دې اور کې راته شي پنځم حالت ګرم وبو ته به وغورځي او بیا به چې راته به کی یسجرون راته به کی ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون دا چل چې سره کوم تاسو پته نه کوي ثم قيل لهم بیا به ویل شي دوی ته انما کنتم اينما کنتم تشركون کوم زید یا کسان چې تاسو شریکو شریکول د الله تعالی سره من دون الله ما سوا د الله نه څه دي کې دغه شریکان چې تاسو د الله سره شریکان کول الله نه علاوه دوبو جواب ورکی قالو صلوا عنا دو بیا خو د موږ نه روک شو ضلوا عنا روک شو د موږ نه مخکې موږ ویل زلال په ډیرو مانو سره راځي مخکې سوره فاتحه کې تاسو ویلم دي زوال په ډیر لسو مانو سره راځي یو معنا پکې د روکېدو ده نو قالو زلوا عنا او وېدو روک شو د موږ نه موږ نه خو روک شو یا الله نو چې سوچو کې چې سړی مونږ خو دا غلط جواب ورکړ نو زر په جواب بدل کی دو مقصد دا دی چې مونږ خدا غو عبادت نه کړی الله ورته تاسو هغه شریکان شو تاسو ما تاسو ما سره شریکان کول نو دوی زلوا ان خو مونږ نه رک شو نو دوی به زر جواب بدل کی نه نه نه نه بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکې ندی را بللی مونږ د دینه مخکې هیڅ د دینه مخکې موږ هیڅ چاته आवाज نه دی کړی غیر الله ته اخو زموږ شریکان نه وو موږ چاته आवाज نه دی کړی موږ خو شرک نه دی کړی والله ربنا ما كنا مشرکین دوه بیا دا وایي زمونږ د الله قسم موږ شرک نه دی کړی نو دلته دوه ګډوډ شو نو الله کذالک یذل الله الکافرین دقه شان الله ګډوډي په جواب کې کافرانو لره فرح د زړه سره تعلق سات فرح د زړه سره تعلق لري او مرح د ظاهر سره تعلق لري یعنی فرح هغه خوشحالي ده چې زړه سره تعلق لري او مرح هغه خوشحالي چې د ظاهر سره تعلق لري امام قرطبي وایي چې دو خوشحالي کوله ظاهري خوشحالي سوا په خپل ګناونو به خوشحالي کوله په خپل ګناونو باندې په ډیر مالونو باندې په نوکرانو په صحت او عافیت باندې په دې به خوشحالي کوله غډېدل به پکې لکه د پیرانو عرسونه کړه هغه کې غډيږي خوشحاليانه کوي دغه فرح او مرح دالي چې پر رفتار کې په ګرځېدو کې لوی او تکبر کوي بس سره چې را رواني کنه نو ته وای چې د ازمکه شلې چرته الله یو ولا تمشي فی الارض مرحا هغه مرح دلته مطلب پتلو چال چلن پدې کې د تکبر وي ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها بل حالات ادخلوا ابواب جهنم او به ویل شي ورته داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فی همیشه به په دې دوزخ کې دا ستاسو د همیشوالي ځای دی فبئس مثوى المتکبرین ډیر بد ځای دی د اوسېدو دا ډیر بد ځای دی رکېدو د متکبرینو تاسو تکبر کو په دنیا کې ځان لوی حسابو نو اوس تاسو دا ځای دی اوسېدو ځای ستاسو دا دی فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون تسلی ورکړه الله نبی علیہ السلام ته پیغمبر صبر کوا په دې خلقو به عذاب راولم خو دا عذاب بیا پستا په ژوند کې بیا ستا د مرګ نه رسته وي خو په دوه بز عذاب راولم زه دوره لګ ډیر ورکوم الله وي فصبر صبر کو پیغمبر پس منی علی مجادلتهم د دو په جګړو منی صبر کوا ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ده نو فإما نرينك بعض الذي نعدهم یا به خو مونږ تا ته بعض یا غا عذابونه نعیدهم چې وعده کوم موږ د دوی سره الله یې زبرته غباز عذابونه ستا پر ژوند کې وخم چې په دوه بز عذابونه راولم او نه توفینک یا به وفات کړ تعالی پیغمبره استاد مر رسو پر راولم فإلینا یرجعون نو خاص من تعالی دوه واپس کړی شي راو بغرځي ولقد ارسلنا رسلنا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك اوس الله ورته ګوره مخکنو پیغمبرانو باندې تکلیفونه راغلیو مصیبتونه راغلیو خو په هغه کې د زنو بیان تا ته ما کړ دی قران کې د زنو بیان ما نه دی کړی زنو حالات می بیان کړي او زنو مې نه دي بیان کړي الله ولقد ارسلنا رسلا یقینا لګلیو مونږه ډیر پیغمبران مخکرستانه منهم من قصصنا عليك بعض هغه دي چې بیان کړل موږ پتا باندې بیان کړی دي موږ تامن دا او قصې دا او حالات ومنهم من لم نقصص عليك او بعض هغه دي چې موږ نه دي بیان کړی پتا باندې د بعضو قصې واقعات موږ نه دي بیان کړی وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله اوس نبی علیہ السلام یا د پیغمبرنا هغه به معجزه کوله کو طلب به د معجزې کو چې زه ته خو پیغمبري کنه نو ته خپل پیغمبري د پر یو معجزه راوړه چې معجزه دی راوړه نو موږ په پتا ایمان راوړو الله یې جواب کوي وما كان لرسول نشته د اختیار د هیڅ پیغمبر نشته د اختیار دی او پیغمبر آیات یا بیااتن چې راوړي معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله معجزه خو هغه نشي راوړي تاسو یو آیات نشي راوړي مگر په حکم د الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق کله چې راشي حکم د الله نو فیصله به وشي الله اوس نور دلایل عقلی ذکر کړي الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو د پاره ساوري چار بیان لتر کبو منها چې سوار سورلیو کې باز دا غینا په باز باندې سورلیو کې منها تا کو نو باز نه خوراک کوي ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیها حاجه ولکم فیها منافع تاسو د پاره په ساورو کې نوري فائدې دي دا غو د ویختونه دا غو د وړونه دا غو د ترمنونه تاسو فدی اخلي ولتبلغوا عليها حاجه اچ ورسیږي پاغه باندې سوار خپل حاجتونو ته تبلغوا عليها چې سوار شي نو خپل حاجتونو ته پوره سي کنه هغه حاجتونه په صدورکم چې تاسو په سینو کې دي او د ټولو تقریبا مطلب یو دی لترکبو زکوي چې تصور لیو کې ته علم لرواني ته کار لری رواني نو لترکبو ته پاغه منی سور شي لري لاړ شي او لتبلغوا علی حاجه ته په خپل حاجات وېسي سفر منی روانه تجارتونه کوي مالونه وړي پاغه منی سوار کې ناغه ورسې زینو ته او تحملون دا جمع صيغه راوړه او د مجهول ولې راوړه اشاره د کړه ته بیمار شي کنه نو دې سورلې ته ته خپل نشي خته نو بل دې په سورې نو ځکه تحملون وي دا درې وړه حالات الله ذکر ويريكم آياتي خی الله تاسو ته خپل دلیلونه خپل فای آیات الله فای فای آیات الله تنکرون نو کوم د آیاتونو د الله نه تاسو انکار کوئ دا دومره دلایل الله پیش نو کوم نه انکار کوي افلم یسیرو فی الارض آیا نو نګرځیدو په دې ځمکه کې فین زرو کنه کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې دونه کانو اکثر منهم اشد کانو اکثر منهم و اغو زیاد د دونه په نفرای کې افرادی قوت زیاتو د دونه و اشد قوتا او زیاتو په طاقت کې و آثارا فی الارض اپ نخو جوړولو په نخو جوړولو کې پزماګه کې نخي باغو جوړولې لکه سمودیانو بل او عامدیانو هغه په درو کې په مختلف علاقو کې نو دو لوی کړه پاغه سره چې دوی موږ سره دی علم موږ سره چې علم دی موږ په دې باندې هغه دوی لوی کړه موږ سره لوی علم دی لکه دا سقرات او بقرات داغه بارک راځي چې د موسی عليه السلام سره ملاقات وکړه نو الته موسی عليه السلام ته سووي سقرات ورته وی چې تم مونږ ته نه را لګل شي مونږ بخپل یو مهذب خلق یو نحن قوم مهذبون لا حاجه الى من يهذبنا مونږ داسې قوم یو مهذب چې مونږ ته د تهذیب را کول ضرورت نشتی مونږ په خپل ډېر غټ غټ علماء دارنګ د عیسی علی السلام په دور کې عیسی علی السلام سره جالینوس یو حکیم هغه ورته ملاو شو ورته وی چې تر علی ګلې شي ان انت بعثت الى غيرنا تر علی ګلې شي خو نور خلق تر علی ګلې شي ولې زمونږ علم او زمونږ ارث پوره د موږ ته ضرورت نشته موږ پوره یو نو الله وی دو فرحوا بما عندهم من العلم دو خوشاله شو په څه معنی د اغه نه چې دو سره علم دی هر کله چې اولید دو عذاب زمنګ الله وی قال وامننا بالله وحده منګ ایمان راوړل په الله باندې په یووالي داغه وحده په یووالي داغه منګ ایمان راوړو دینه مخکې خو دوی ایمان نه راوړو نو الله وی وکفرنا بما وکفرنا بما كنا به مشرکین انکار کو دا غ معبودونو نه اوس دوی انکار کوي انکار کو دا غ معبودانو نه چې و مونږه شریک شریکان جوړول د الله سره شریکان کړیو د الله تعالی سره داغونه اوس مونږ انکار کو نو الله وی فلم یکو ينفعهم ایمانهم الا لما راوا العذاب نو چې نفع ور کړی وي دوی ته ایمان راوړلو د دې دوه ایمان راوړو خو به وخت کړه هغه وخت له ورسو د ایمان راوړ هغه کوم وخو د عذاب دراتلو نه مخکې ایمان راوړلو نو چې عذاب راغ نو بیا خو ایمان نه قبلې ده کنه نو سنت الله التي قد خلت بعباده سنت الله مخکې کاف حر محذوف دی یعنی که سنت الله پشان د طریقې د الله تعالی هغه قد خلت هغه چې تیر شوی دی په بندگانو داغه کې د دې صورت رب د مخ سره په سوجو سره دی مخ کی صورت کې اثبات توحید او کورت شرک په دعا وکړه نو په دې صورت کې جوابات د سرور شبهات کوي هغه شبهات چې هغه د مشرکینو طرف نه کیږي په دې شرک په دعا باندې د شرک په دعا باره کې دویم ربط دا د مخکې صورت کې ترغیب ال قران نو دلته زجر مورزینو د قران ته ور کوي څوک چې د قران نه مخ اړي الله غو ته زجر ور کوي دریم مخکې صورت کې دنیوي یو مثال ذکر شو نو په دې صورت کې دوه مثالونه پیش کوي تخویف دنیوي یو مثال ذکر کړو د فرعون نه نو په دې صورت کې دوه مثالونه پیش کړي د سمودیانو د عادیانو نه دارنګ مخکې صورت کې ویلو چې دوی لم نكن ندعو من قبل شيئا مخ را مدد شنو ویلي په دنیا کې بل چاته نو دلته په شلم نمبر آیات کې وایي چې تاسو خلک انکار وکړ منګه نور بللی نو دلته شلم نمبر آیات کې وایي چې په دوه به گواہی شروع کړي د دوه اندامونه اندامونه به گواہی شروع کړي هغه په گواہی کې چې تاسو خو شرک کړو دا ګناونه کړو تاسو پنځم رب دار مخکې صورت کې اثبات او توحید نو دلته امر کوي په استقامت د دقه توحید باندې چې فاستقم په دې کله کو درېګا داوه د صورت ته رد شبهات اربعو سرور وړه شبهه په دې صورت کې الله رد کړي او اوله شبهه برازي په 15 نمبر آیات کې او په 3 نمبر آیات کې په شپږم نمبر آیات کې به داغه جواب وي خلاصه د دې صورت دا ده دا صورت دې منقسم دریو بابونو ته اول باب کې سری رشایتونه دي اول دې کې ترغیب قران ته ورکی په ذکر د نه حالات د قران د قران عظیم په ابتدا کې بنه حالات ذکر کړي بیا زجر دې په اعتراض د قران سره څوک چې د قران نه مخړي بیا شبهه د منکرینو ذکر کوي او جواب داغي پس او په سرور عقلي دلیلونو سره جواب ور کړه او سرور دلیل عقلي ذکر کوي په جواب سره بیا تخفیف دنیوي په ذکر د عادیانو سمودیانو سره اخر کې تخفیف اخروی تفصیلی به الله ذکر کوي حامیم د دې صورت نور نومونه هم شته صورت مصابيح ورته هم وي ګور تنزيل یو صفت د قران عظیم تنزيل نازل اول د الله طرف نه راغلی او دا قران عظیم ګوره من الرحمن الرحیم د طرف د مهربان بادشاہ نه دی د رحمان او د رحیم د طرف نه اشاره ستا چې دا قران عظیم سبب د رحمت ته کدا قران عظیم تللی د دې علم حاصلای د دې تلاوت کوي ستا په سینه کې پروت دا د رحمت سبب دی تا منی با رحمتونه وریږي ځکه دا د رحمان او د رحیم د طرف نه دی بل صفت څه دی کتاب دا کتاب دی جامع کتاب دی تمام مزامین په دې کې راغون کړی دي بل صفت څه دی فصلت آیاته جدا جدا بیان شوی دی آیاتونه د دې آیاتونه ټول جدا جدا څه مطلب احکامات دی پکې وعد وعید دی عذابونه دي دا ټول الله جدا جدا بیان کړی دي قران دای بل صفت لستل کیږي تلاوت کیږي ډیر زیات قران زیات قرات ولا کتاب دی زیات لستل ولا کتاب دی بل صفت عربيا ډیر واضح جبه منی دی عربي عین رابا دلالت کې پوزوح د شي منی کنه نو عربيا عربي عربي ته عربي ولي وي ځکه دا ډیر زیاته واضحه ډیره فصیحه ده نو عربيا دا قران عظیم راغله په عربي جواب فصیح جواب باندې ډیر واضح دی لقوم يعلمون د دې پیدا هغه قوم د پاره ده چې علم لري د دې قران چې قران علم حاصلي قران علم ورسري هغه ته نفيدي اخلي بل صفت ده بشیرن زیر ورکون کې دا قران عظیم مؤمنانو ته په خپل بشارت آیاتونو سره ونذیرا ير ورکون کې د آیاتونو د وعید سره کافرانو ته دریم فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون مخړی فاعرضهم مخو ګرځو د دینه ډیرو خلقو فهم لا يسمعون دوی ناوري دا قران عظیم وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب اوس دا اولنې شبهه اولنې اعتراض په دې حوامیم کې به یولس اعتراضونه یولس جوابونه کوي څلور دی اولنې کې دي اولنې اعتراض دا دوسه دی چې سړی ته دا مسله موږ ته بیانې دا زمنګ دماغ نه اخلي دا مسله زمنګ زړه ته دا مسله نه کوزيږي دا خبره زمنګ زړه ته نه کوزيږي دا موږ نشو منلې ستا دا مسله ډیره اوچته ده وفي اذاننا وقر او په دې غوګونو کې زمونږ درنواله دی من کانی استاد لري مسلې نه اورونه او من بیننا او بینک حجاب زمونږ او ستا په منځ کې یو پرده ده مونږ ستا په خبره نه پويګو ګوره اسباب د علم تمام نه فکر منګه نوینو نه اورو نه په پویګو نو چې نه پویګو نه او د تمام اسباب د علم نه فش نو دوه وسه نه پوښی نه پویګی کنه نو دوه ورته موږ په دې نه پویګو نو فعمل نه عاملون تخپل کار کوي یقینا موږ خپل کار کوو تخپل کوو موږ خپل کوو پیرې نیم چې تاسو زما په خبره نه پوهیږئ یا اورئ او نه د بلې جبي والی ما زه خو بشر یم ستاسو غوندې مسله مې تاسو ته راوړله ووایه پیغمبر انما انا بشر مثلکم زه خو بشر یم ستاسو غوندې زما ستاسو یو فرق دی یوحا الیا وحی کېدی شي ما ته انما الهکم اله واحد د دې خبرې چې اله ستاسو اله دی یو الذين لا يؤتون الزکات دا هغه کسان دي چې زکات نه ورکوي نو زکات خو یو خو په مشرکانو زکات نه کنه او دویم د زکات په مکه کې خونو فرشه صورت خو مکی دي معنا څه ده الذين لا يؤتون الزکات الذين لا يزكون انفسهم عن الشرك دا کسان دي بدلی غیر ممنون به حسابا غیر ممنون به انتها غیر ممنون غیر مقطوع چې هغه به ختمیدون کې نوي یا غیر ممنون د منان نه واخلي نه به پس باطل کیږي په دنیا کې سړی منسوک ډوړی خوري کنه څه روپۍ ولور کی قل ائنکم لتکفرون بالذی او پیغمبره ایا انکار کوي تاسو د هغه ذات نه خلق الارض چې پیدا کړی د ځمکه په یومین په اندازه د دوه ورځو کې الله ځمکه پیدا کړی دا په اندازه د دوه ورځو کې اولی پته پیدا شه نو د غرګي په شان پیدا شو کان تارت خان نو ففتقناهما بیا الله دا دواړه ما پرانیستل ورما ورته او غوړې غنو غوړې نو یو حکم د پیدا کېدو او بل حکم د غوړې دو نو فی یومین پاندازې د دوه ورځو کې وتجعلون له اندادا دا داسې ذات دی چې د ځمکه پیدا کړی دا او تاسو جوړوي هغه د پاره اندادن شریکان ذالک رب العالمین د دې صفاتونو والا رب العالمین دی رب د مخلوقات دی وجعل فيها رواسي من فوقها وجعل فيها رواسي او الله پاک خو دې دې په دې سمګه کې پیدا کړی جوړ کړی دې په دې سمګه کې کلک کلک غرونه الله په دې کې کلک کلک غرونه پیدا کړی دي ومن فوقها لپاس د دې زمکی وجعل فيها رواسي وجعل فيها وي دا فيها ولي وي ځکه چې دا غرونه په دې زمکه کې پکی خختی کنه په شان د میخونو بل ځکه ورته اوتاد ویل کنه رسو سورې نه پکې ورته اوتاد ویل غرونو ته اوتاد معنی څه میخونه نو میخ خو نیم نیم نه چې ټول پکې د تلی بره غستر غو نه ښکاري نو دلته وجعل فيها رواسي الله جوړ کړی دي خخ کړی دي په دې اسماء کې دا غرونه رواسي مضبوط غرونه من فوقها او پورته کړی دي لپاسه طرف نه یې خېدي من فوقها دا سره پر خایسته پر الله سره سرګن کړی دي سډوب کړی دي کته پورته وبارک فیها او برکت چول الله په دې غرونو کې وبارک فیها برکت چول الله په غرونو کې څنګه برکت چول یا د فیها ضمیر زمکه تراجی دی یا د غرونو ته یا دواړو ته کا الله برکت چول د زمکه شنی پیدا کړی دي په دې کې فصلونه کوي هر شی په دې کې پیدا کړی دی دغه شانی په غرونو کې دغه شانی خیر او برکت چولې دي وقدر فيها قوتها فی اربعه ایام وقدر فی اقواتها او اندازه کړی دی پاره کې اقواتها طاقتونه داغي یا اقواتها خوراکونه د دې په دې کې الله اندازه کړی دی د دې زمکی او د دې کې الله اندازه کړی چې دی غرونو غرونو کې دا خوراک کاک داغي فی اربعه ایام په سلور ورځو کې یعنی فی تتمه اربعه ایام چې دا غي تتمه شي د پسو کې په سلور ورځو کې ګوره مخکې وی دوه ورځې روستوي سلور ورځې دا مجموعه دي ځکه مخکې هغه دوه ورځې په دې سلور ورځو کې داخل دي وی وی کنه فی یومین مخکې وی نو دلته هم یومین پکارو کنه چې دلته هم ویلې وی چې وقدر فی اقواتها فی یومین نو دوه ورځې باغ شي دوه بدا شي کنه وی دای زکونی وی چې زین کې به شک راته چې کفی یومین د هغه یومین دي کوم چې مخکې ذکر شو نو ځکه یومین مونږ وی فی اربعه ایام وی بیا غیر سره ویلو کنه فی یومین اخرین نورې دوه ورځې نو چې آخرین وسره کنده جمله وګړي دا بیا ډیره زیاته نو هغه فساد زیات په اربعه ایام په دې سلور سواء للسائلین سواء برابر دې د پاره د د پوس کوونکو د محتاج خلقو سواء دا خو یا حال دې د اربعه ایام نه نو معنا بداشي سواء مستویه فی اربعه ایام مستویتا په داسې حال کې چې برابر دي سلور ورځې کمی پکې نه دي مستویتا سلور ورځې پکې بالکل برابر دي یا دا مفعول مطلق ولا وباسه دا مفعول مطلق د فعل محذوفه ده لپاره استوت سواء برابر دي دا سلور ورځې برابر استوت سواء برابر دي دا سلور ورځې برابر بیا برابر شو طرف د اسمان ته وهي دخان او دا اسمان یو لوګي او دخان وهي دخان دی لوګي ګوره حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام نه تاسو شو اين كان كاين كان ربنا قبل اقر کوم دې کو زمنګ رب زمنګ د دا رب عرش په کوم دې کو مخکې د پیدایش د اسمانونو د زمکینه دینه مخکې کوم دې کو دا نو نبی عليه السلام ورته وی کان علی الماء او په وبو منی نو د الله عرش په غوبو منی نو هغه وبو کې استراب راغی استراب پیژنې حرکت پکې راغی تیز تیز چې حرکت راغی دا غینه بڑا سره ووت هغه بڑا سره هغه غینه تعبیر وکړ په دخان سره وهي دخان بیا د دغه دخان نه الله پاک څه جوړ کړل اسمان ته جوړ کړل دغه دخان نه څه جوړ شوی اسمان نو ماده د اسمان څه شوی دغه استراب نه چې کومه غلوګي بڑا استرا وته نو فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها الله وی او منګه دې زمکه ته او دې اسمان ته ګره توخان د الها ضمیر مخکې زمکه فقضاهن سبع سماوات في في يومين نو الله فقضاهن پس پورا کړه لو اسمانونه په یومین په اندازه د دوه ورځو کې نو سور د شپې دوا دوا سلور او دوا شپږ نو شپږ ورځو کې الله څه کړه د ازمکه اسمان او په دې کې چې څو د الله پیدا کړ دا ورپسې ګوره ازمکه کې چې څه پیدا کړی دا په دوه حکمونو غرور دا پیدا کړی دا په دوه حکمونو اسمان پیدا ک په دوه حکمونو نو اوحا فی کل سماء امرها واوحا فی کل سماء او وحی وکړه وحی ولګلا په هر اسمان کې امرها په کار داغه کې داغه د کار د پاره وحي وکړه مطلب څه ابن قتيبه وي جعل في كل سماء امرها اي ملائکه لها په هر اسمان کې ملائکه جوړ کړ مثال ملائکه پیدا کړ چې دا ملائک په دې اسمان کې ډیوټي کې دا په دې کې کوي دا رنګي وحی کړه مطلب څه چې جاری ک پاغي کې خپل احکامات په دې اسمانونو کې ګور په دې اسمانونو کې او ها فی کل سماء امرها لیکن د زمکه برابر دا ونی وي ځکه زمکه هم خو ودی ځکه په زمکه کې لاندې نور مخلوقات شته هغه یو بل سره پیوس لګیدل دي یو بل سره پیوس لګیدل دي ځکه لپاسه سبا خبره ده وزینا السماء دنیا بمصابيح او خسته کړې د منګه اسمان د دنیا نږدې د نږدې اسمان من خسته کړل به مصابيح په چراغونو ګوره دا ستوري چې د اسمان نه کته دي لیکن خایست چا دی د اسمان د لاندې چې شکر بر اسمان سره ښکاری ذالک تقدیر دا تقدیر اشاره وکړه چې الله ګوره دا زمکه اسمان چې پیدا کول نو 50 زره کال مخکې الله د دې اندازه کړو تقدیر کړ 50 زره کال مخکې نو دې ته لیکيږي چې دې ته لیکيږي تقدیر ذالک تقدیر دا تقدیر دی دا تقدیر دی ذالک تقدیر دا تقدیر دی یعنی څه مطلب چې دا ازمکه اسمان چې پیدا شو په دې کې چې څه پیدا شي دا موافق د تقدیر ته دي څوم چې الله اندازه کړو تقدیر کړو مخکې 50 زره کاله مخکې فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه عتبه ورته وی نبی علیہ السلام تپاکی تراغه کعبه خواته وی انت خیرن ته غوړې کستا پلار غوړې دی ته غوړې کستانی که غوړې دی نبی اسلام ورته وایي چې ته تاسو کې وکړه وی ته ماره جواب راکړه کوڅو غوړې دی هغه ته ما ته خبرې مکوه ته ما ته صرف وایي چې ته څه ویل غواړې هغه ورته ته غوړې کستانی که غوړې دی دا ټول ورته یاد او بیا ورته ګوره هغه ګوره ستا دین نو قبول کړي نه ستا په دین مانیو نو تخپل پلار نه کنه خلاف ته خدا غونه غوړه نه نبی علیہ السلام ورته واوري فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا کدوی مخو ګرځو د دې قران نه د دې پیغمبر نه نو او پیغمبر انذرتکم زه خبر در کوم د عذاب یا یره در کوم تاسو ته د عذاب چې دا رسولان دوی ته کله راغلل او په دې قومونو باندې عذابونه راغلل دا پیغمبران ژوند دیو ا دا رستنی قومونه پیدا شي یعنی دا هغه پیغمبرای موجود وي ا دا قومونه وو دا قومونه بغیر د پیغمبرانو نه دی پاتې شي من بین ایدیهم مخکې ده ومن خلفهم ورستو د تبعید د قومونه الله به پیغمبران را لګلی الله پیغمبران نه بغیر د قومونه نه دی بریخي نو الله تعبدو الا الله ولی بندگی نه کوي دیو الله پکار د چې تاسو عبادت یو الله وکړي قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکه فإنا بما ارسلتم به كافرون اوس دومره خبره کوي چې که پیغمبر وینو فرشته و که پیغمبر وینو نور باو قالوا لو شاء ربنا وې دوی کچرته غوخته زمنګ رب څه شي غوخته زمنګ ایمان راوړل پتا منی نو لانزل ملائکتن نور علی گلی وو فرشتي فرشتي بر علی گلی پیغمبران نو موږ ایمان راوړیو کنه خو فإنا بما ارسلتم به کافرون یقینا موږ په هغه خبرو هغه دین باندې چې تر علی گلی شي موږ دا غینه انکار کو کفر کو نو الله وی فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق هر چې عادیان نو فاستكبروا في الارض اغول یو کړه پزما کې بغیر الحق فنا حق سره وقالوا من اشد منا قوه او یاغو سوق دي د موږ نه زیات طاقتور سوق قوت ولا موږ نه زیات ځکه عادیان ډیر غټ غټ ډیر پهلوانانو ډیر تکړو الله دا غبارک وی لم يخلق مثلها في البلاد دا غو غوند ما په خارونو کې نه دی پیدا کړی لا دا سنه دا سي طاقت ور خلق الله اولم يروا ان الله الذي خلقهم آیا دوی نه ګوري چې یقینا الله دوی پیدا کړی دي الله غزا ته چې دوی پیدا کړی دي الکه الله خو تاسو خالق دی نو چې تاسو پهلوانان یې تکړه خپل په قوت ناس کوي نو تاسو خالق په څومره تکړه څومره طاقت والا وي زه طول لیکنه طاقت والا هو شد منهم قوه هغه ډیر زیات دی د دونه په قوت کې د دوه طاقت دی وکانو بیااتنا یجحدون او دو زمنګ د آیتونو انکار کوونکي ګوره دوه قسمه کافری دوه قسمه مقابلی یو هغه چې ستا خبره ته سر نه غوږی نه زه ستا خبر زنه و یو هغه چې ستا خبره ووري په خبره اوریدونه رسټو هغه بیا انکار نو عادیان چې هغه هغه قوم نه چې هغه اوریدل نه هغه خلقونه چې هغه سر نه ده هود علی السلام خبره نه اوریدله سمودیانو خبره واوریده پرست انکار وکړ نو الله یو ما سمود فهدینهم هر چې سمودیان نو هدایت کړو موږ دوی ته پیغمبران مرته لګیو نو فاستحب العمى على الهدى نو هغه غورک العمى جهالت هغه غورک شرک او کفر على الهدى په هدایت باندې الله وی هدایت پرې خود او څه شي غورک هغه شرک کفر غورک او ځان ساتون کې د شرک نه ځان ساتل شرک نه ويوم يحشر ويوم يحشر اعداء الله النار فهم يوزعون اوس حالات د قیامت ذکر کوي الله ويوم يحشر اعداء الله فاغرزي چې راجمه بشي دشمنان د الله ورته دا ټول خلق الله دوزخیان بل راجمه کی ورته نو فهم یوزعون دو به تقسیمول شي په ډلو ډلو مختلفو کې فهم یوزعون دو به صف صف کړي کې دي شي ځکه وزع واو زین عین عین دا څه ته ویل کېږي تقسیمول ته تقسیم تقسیم د حصو ته تقسیم الحصص هغه ته ویل کېږي وزع یو غره زواد سره دی وضع یوی غوږ ذکر ک یوی سترګې ذکر کړې یو سرمن ذکر کړ ځکه غوګونه او سترګو باندې د قتل سترګو باندې قتل په غوګونه اوریدل نو جبه ذکر نکړه کې دې شي دا انکار وکړي دي خو کارونه کول نو جبه منر پابندي لګول جبه بند ده او جلود ذکر کړ سرمنی دا سرمن کې تمام طاقتونه دي د انسان په سرمن کې ګوره په سر کې ګوره قوت سامعه باصره قوت شامه او قوت د ذایقي او قوت شامه دا ټول پر په سر کې دا قوت لامسه دا ټول په سرمنو کې اشاره ستا چې د تمام قوت پر اجم دونه به تاسو نه کیږي باغې بما كانوا يعملون دو چې کوم عمل کو داغه نو دو خپل طاقتونو سرمنو ته وي لما شهدتم علينا ولې تاسو موږ باندې گواہی وکړه قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء او به وي دو گویا کړیو موږ هغه ذات انتق كل شيء چې طاقت ورکړل د گوایا هر شي لا هغه ذات چې هر شي طاقت د گوایا ورکړل نو موږ هغه گوایا کړو او وهو خلقکم نور خاص چې یو ګناه به تاسو کو کنه د خلقونه پټ کو کمرې ته بنن وته پټ دې ته بلاړای پټ ګناه به پټ کو هو ما کنتم تستترون ان وای تاسو نو تاسو یره کوله د دینه د دوی د گواهینا نو تاسو چې یره کوله تاسو نو وای تاسو چې یره کوله تاسو د دوی د گواهی نه یعنی تاسو خبره نه پټوله د دې وجنه چې تاسو نه یری د دوی د گواهی نه ان یشهد علیکم چې دوی به گواهی کې پتا سو منی هغه څه سمعکم غوونه تاسو ولا ابصارکم نو سترګې تاسو ولا جلودکم او نه سرمنه تاسو ولکن زننتم لیکن تاسو ګمان او بل غټ کو فرسو تاسو ولکن زننتم لیکن تاسو ګمان وکړو په الله باندې ان الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون تعملون ان الله لا يعلم چې یقینا الله تعالی علم نه دی په ډیرو هغه باندې چې تاسو کوم کارونه کوئ یعنی الله تاسو ډیر کارونه تاسو الله نه پټ دي دا تاسو خیال تاسو دا خیال چې د غوګونو سترګو زنه مونږ کارونه دونه د پټول ضرورت نشتی او الله خو ډیر خبر من نه دی عالم نو الله وی وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم دی ګمان خو تاسو الله وی هلاک کړی وذالکم ظنکم دا ګمان تاسو داسې ګمان دی هغه ګمان چې کړی تاسو په الله باندې په خپل رب باندې ارداکم چې هلاک کړی تاسو تاسو په الله باندې ګمان وکړ داسې ګمان وکړ تاسو هلاک کړی کنه چې الله تعالی علم نشته الله خو په هر شي باندې عالم دی فاصبحت من الخاسرين نو شوي د تاوانیانو نه فان يصبروا فالنار مسوى لهم الله وی کدا خلق صبر کوي او کنه کوي یعنی فان لم يصبروا فان يصبروا او لم يصبروا یو طرف ولا حساب کړل کدو صبر کوي او که صبر نه کوي نو فن نار مسلم اور زید اوسیدلو ددو دی و ان یستعتبو فما هم من المعتبین که دو واپس واپس را غواړي که دو واپس غواړي دی دنیا ته چې موږ واپس نو فما هم من المعتبین نو نشي دو واپس کېدلې ګوره یست یست ان یست ان یستعتبو دا د عتبانه دی عتبه معنی څه د رجوع واپس کېدل ګوره موږ له شپې په خوب کې د بابا راځي که موږ نظر نیاز ورنکو موږ که په شړ میدان کې روان یو کنه نو کله کله د بابا څنګه مخې لره شي موږ سره لاس ملاو کی کله د قبر نه پس لاس راو باسي کله د اوازو کې د قبر نه کله د ونی نه आवाज شي نو ته چې وای چې دوی ست شي کول نو ګور دا आवाजونه چې کوي دا موږ سره لاس ملاوي پلان کې ځنګل کې پلان کې سړی روانو هغه ته لار خولې و نو الله ورته وي چې دا خو د شیطان عمل لې دا شیطان راځي په خوب کې دا د کټ نه دا شیطان ورځي دا سپینګری چې دی کنه دا مخې لري تاسو لاس ملاوي کله د قبر نه لاس دا شیطان دی شیطان نو الله وي وقيزنا لهم قرناء وقيزنا لهم پیوس کړی دی موږ د خلکو سره وقیزنا جوخ لګول دي موږ د خلکو سره جوخ لګول دي موږ د خلکو باندې څوک دا شیطانان دا قرینان دو سره موږ جوخ کړی دي قی قیزنا تقیز په معنا د مستلط کولم راځي او په معنا د پیوست کولم راځي نو وقیزنا لهم قرانا مسلط کړیو موږ په دو باندې قرانا ادا مرګري شیطانان قرین نه دی کنه قرانا جمع د قرین نو فزینوا لهم ما بین ایدیهم نو خسته کړو دوته شیطانانو د دوه دا عبد عمل هغه عمل څه چې د نظر او د نیاز او د غیر الله ما بین ایدی ما چې مخکې د دنو ما خلف ما چې رستو وحق علیهم القول وحق عليهم القول او پوره شوی دی په دې خلکو باندې فیصله د عذاب فی امم قد خلت من قبلهم فی امم یعنی يدخلون فی امم داخلي کې به دوی پاغه ډلو کې چې مخکې د دونه تللی دی دوزخ ته الله وی دو چې کله ځي کنه د دوزخ ته به دا ټول ډلې یو ځای کوم یو ډله مخکې دا ورپسې بلوم ځي کنه د پیریانو د انسانانو انهم كانوا خاسرين یقینا دوی تاوانیان نو دا خلق وی راځي غاني ولګوي راځي د فلان کې مولي سیب ناتونه ولګوي شور شورو کوي وړو خبرې کوي چې موږ د دې سره تقریر وانو د د بیان وانو نو وی با کسانو چې کافر دي لا تسمعوا لهذا القران وګ مګ د دې قران ته ځکه کدا قران تاسو ورن پتا سو اثر کوي والغوا فی لعلکم تغلبون شور کوي په مقابله د دوی کې دې د پاره تاسو غالب شئ دوی ته اسوء الذي ډیر نه کار سزا دا غاملونو چې دوی کوله ډیره بده سزا دا غاملونو چې دوی کوله دا سخت سزا بوله ورکو ذالک جزاء اعداء الله النار الله وی دا سزا د دشمنانو د الله تعالی دا اور الله به دی اور ته داخلي څوک چې قران ته وګنګ دي شیطانان په مسلط شي لهم فی دار الخلد منګه د خپل لاندې کو کنه ځکه په دنیا کې هم د خپل کې لاندې ناسو پیر سیب دی دا مولوی سیب دی دا زمون مرشد سیب دی منګه خو په خپل کې ناسو دې من کوګو ګرځاو موږ د دلان دیو موږ د ما تحتو اوس الله دغه کسان موږ ته وخت چې موږ د خپل اند کو سپخپله وقال الذين كفروا با کسان چې کافر دي ربنا ارنا الذين اضلنا اے رب زمونږه او خې مونږ طاقت وکسان اضلنا چې مونږه گمراه کړو د حق نه د پیریانو د انسانانو نه نجعلهما تحت اقدامنا چې وې ګرځو مونږه دا دواړه تحت اقدامنا لاندې د قدمونو مونږه د خپل لاندې کو ليكونا من الاسفلين دي لپاره چې ذلیلان الله چې ذلیل شي ان الذين قالوا ربنا الله یقینا هغه کسان چې وی رب زمونږ الله دې ثم استقامو بیا په دې عقیده باندې پاخه شي کلک شي په دې عقیده ثم استقام استقامت څه ته ویل کیږي استقامت دې ته ویل کیږي چې ته په هغه مسلې باندې کلک بیا پاتې شي هغه بدود نبی عليه السلام خاطر هغه کنه او نبی علیہ السلام ته وی چې د نجات طریقه سره هغه ایمان راوړن ثم مستقیم بیا په دې کلک شه بیا په دې معنی کلک شه نو چا چې ایمان راوړ په توحید باندې نو دې معنی بیا دې کلک بیا دې د حضرت عمر رضی الله عنه وی چې خپل اعمال دې ټول د الله تابع کی او د ګیدړ شان دې لمغړنه کې چې هغه زه تزي او دې زه تزي دا لمغړی دی نه کوي دغه چې خپل دی په لذي کنه د کې استقامت دی ځکه ابن حجر رحم الله وی لا تطلب الكرامه واطلب استقامه طلب د کرامت مکو بس طلب د تیجو کړي استقامت وکړه ځکه استقامت د زرو کرامتون نه غوړه دي چې ته کله مضبوطی کنه دستا کرامت ته کنه په خپل په دین مضبوطی ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی استقامت څه ته وی چې هیڅ قسم شرک نه کی هیڅ قسم شرک سکونه کی هغه ته استقامت ویل کی نو تتنزل عليهم الملائکه نو راضی برا کوزیږي به د فرشتي را کوزیږي به په دمنه فرشتي عند الموت د ځن کدن په وخت کې فرشتي ورته راشي ورته به الله تخافوا ولا تحزنوا ونه یریږي ولا تحزنوا غم جن شي هغه پزړه نه غم او نه پریشانی هغه هغه مزو کیدا هغه به پریشانی غمونه نه کوي نو کله چې د دې دنیا کې بل څوک مرشي لاړ شي کنه هغه معلین ته لاړ شي هغه سره ملاوي کې ملاقاتونه کوي او بس نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره الله پرواونه کوي موحدینو نحن اولیاءکم منګه مرګري تاسو په ژوند دنیا کې په دنیا کې تاسو مرګریم من کان لله کان الله له څوک چې د الله شنه الله دا غش نو فی الاخرته او فی الاخره نجزیکم فی الاخره بدل بدر تکم بدلی بدر کوم تاسو په آخرت کې لکم فی ما تشتهی او تاسو د پاره به هغه سی په دې جنت کې چې تاسو نفس غواړي څه چې غواړي په دې نفس تاسو کې سره راځي کنه هغه به تاسو ته په جنت کې ملایږي ولکم فیها ما تدعون تاسو د پاره په دې جنت کې هغه څه چې تاسو ارمانی څه ارمانونه کا برته ملایږي تر دې پورې پجړه کې یو حالت راځي کنه هغه بر تعالی مخامخ راوړي نزلا من غفور الرحیم دا طریقه د ملمستیا دا تیاره د چا د طرف نه د غفور الرحیم د طرف نه د الله ملمستیا ده ګوره موږ چې ملمرا شي څومره تاوان ولکو نو چې الله خپل ملما دا الله ملما نو غلبه څنګه سيزونه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله سوک ته ډیر خسته دا غچانا سوک ته خسته په وینا کې دا غچانا ممن دعا الى الله چې هغه دعوت ورکړي الله طرف ته یعنی دا هغه چا وینا خسته ده او که دا هغه چا وینا خسته چې الله ته نه رابلی دفکوا بالتي هي احسن پاغه طریقې چې خسته ده فاذا یعنی په خسته طریقې سره د فکول کوا ادفع بالتي هي احسن د فکوا په خسته طریقې سره خسته طریقې سره هغه خسته طریقې خسته اخلاق نو فاذا الذي بينك وبينه عداوه نو دغه وخت چې هغه کس چې په منځ تاو دا هغه کې دشمنی ده روانه ده کان نو وری الحمیم نو دې بشي پشان د هغه دوست ګرم دوست مهربان داسې دوست بشيستا چې ستا اخلاق خي خوې دي خي ګور نبی علیہ السلام ته الله سوي لو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك پیغمبر کستا جبه سختوي زړه دي سخوي لکه دې زړه کې بغوزي کن بلتن تا نو د زړه نه زړه ته لار تللی وی بات جو زبان سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کومه خبره چې د ژبې نه وځي کنه اثر لري ولی دا د زړه نه راوځي کومه خبره چې د زړه نه نه راوځي کنه هغه مخکې سړی باندې اثر نه کوي کله په زړه کې د بغض او چاته کنه اټومیټک تورته وای ما سوب دی ورته وینا هغه تر تاسو سره بغض پیدا کیږي نو ته دفکا هغه بد خبره پس سره په خستو خبره سره بد خبره لري کا ولی ستا او د بل چړي په منځ کې چې کومه دښمنی ده کومه روانه ده هغه په دوستۍ بدل شي وما يلقى الا الذين صبروا الله وي نشي ورکې دي وما يلقاها نشي مندره نشي ورکې دي دا خاصه د خو اخلاقو وما يلقاها نشي ورکی دی دا خاصیت د خسته وکړه او اخلاق الا الذين صبروا مگر هغه کسان چې صبر وکړو څوک چې صبرناک دي کنه اغل الله خسته اخلاق ورکی به صبر خو اخلاق نه دا خو اولنې د بد اخلاقی اولنې پوری پوره سره به صبري وما يلقاها او نشي ورکی دی چوکا لر لختي مخکې ورته میخته کولې د زمیدارو دغه کړی او دی تاورې چې کله دا یوي کوي کنه نو هغه لک سلو شي کنه زینا نو دا ولا شاته دی ملا کې روا چی ده نو هغه ټوب کې بیا روان شي اس یې غستړې شي زینا نو الله وی چې کله ته مسله بیانې یا سره خبره راغله چا سره شیطان برای ته بوسوسه چی خبه دي ګرمي څوکه بدل راکې نو ته ورو غنې ما وشو کوي نو زه به لږ سپیډ ته شم که بیا ښه تېزه خوړم ما بیا وشو کوي نو زه به ښه سپیډ ته شم نو چې هلته لاړم نو هغه خلکو خو آرام سره ډوډۍ خوړه حفیظي دا اوس څنګه سپیډ کړو نو دا شاګرد یې لږ وشرمېده نو روغ غنې وشو کوو نو حفیظي جو زر زر شو نو بیا هغه دا شاګرد یې خو وشرمېده نو بیا یې وشو کوو نو چې بیا وشو کوو حفیظي په هغه پلیټ باندې داسې پرېوت ولې ګن تالان دی و اما ينزغنك من الشيطان که وشو کوي تعالی را شیطان چمپه دل را کی چوکه دل را کی دا شیطان وای ما ينزغنک من الشیطان که ورسیږي تا ته د شیطان د طرف نه چونډاره یا چوکه در ته ورشي نزغن چونډاره چوکه نو فاستعذ بالله نو پناهي غواړه په الله سره غصه دل را له جذبه کړالی انه هو السميع العليم یقینا دا الله هر څه اوري په هر څه پوهه ومن آیات الليل والنهار دا اوس دلایل عقلی ذکر کړي او دا آیاتونو او من آیاتی باز دلیلونو د توحید نه الله نه دي شپه ورځ او نور سپوږمۍ ولا تسجد للشمس ولا للقمر سجدي مکوئ نور سپوږمۍ ته او سجدي کوئ لله الذي خلقهن اغه ذات چې دای پیدا کړی دي ګوره خلقهن د هن زمير راځي که مخکې نور سپوږمۍ زمکه شپه ورځ په دې کې مؤنث څه شي دی معلوم نه تاسو مؤنث په دې کې شمس ته صرف وینه مؤنث شمس ته سره مؤنث ته په پښتو کې ګوره شمس مذکر دی او سپوږمۍ چې دا دغه د مؤنث نو دلته شمس مذکر دی مؤنث دی یو هغه مؤنث باقي درې وړه مذکر دي نو هون نه ورته ولي وي نو جواب دار چې دی دوه تراجی دی القمر او دی سپوږمۍ ته ځکه عبادت د مشرکین باندې چا زیات کاو د نور عبادت کو د سپوږمۍ کم کړ دی سپوږمۍ ډیر کم خلقو کړل نو دا هون نه زمير ذکر راځي ک یو خدا چې دی نور ته راځي ک د زیات عبادت کول نه هغه ته او یا د دی وجنه چې دا کمزوري ده معبودان من دون الله دا مؤنثات خزي دي د خزو شان کمزوري دي ان کنتم یا تعبدون کتا سید الله عبادت کوونکی فاین استكبروا کدو چرته لویو کی نو فلذین عند ربک کدو لوی کی د عبادت د الله نه نو فلذین عند ربک پس هغه کسان چې ستاسو رب سره یسبحون له بالليل والنهار تسبیح الله لرس شپې او دروازې هغه فرشتي دي دی به زمانه پټ نشي الله وی چې زما آیاتونو کې پای کې شبکو کا شبهات پیدا کوي اعتراضونه کوي دو د من غره پټې دي نشي افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی امنا امنا یوم القیامه هغه څوک چې وګرځول شي د دوزخ ته ورته خیر دا غره دی امیاتی امنا یا هغه څوک چې راضی به امن والا پرځي د قیامت د دې اور نه په امني دا دواړه غره کوم یو غره دی امن والا اعملوا ما شئتم کوي ما شئتم چې تاسو خوخيږي انه بما تعملون بصير یقینا د الله تعالی په غمنو تاسو کوي لیدون کې دي ان الذين كفروا یقینا کسان چې انکار کوي به ذکر د قران نه انکار کوي کفر کوي د قران نه لما جاءهم کله چې راغې دوی ته د قران عظیم نو لما د پر جزاء محذوف راو باسه لما جاءهم کله چې راغې دوی د قران نو هلكو یا عذبو هلاک شو یا عذاب ولور کړ شو انه لکتاب عزیز یقینا دا قران عظیم دا کتاب عزیز عزت من کتاب دی لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه نشي راتلی ته باطل مخکې د دنه ولا من خلفی نه رسو د دنه یعنی نه په دې قران کې څوک تحریف کولی شي نه په دې کې څوک کمی زیاتې کولی شي د احکاماتو کې تنزيل من حکیم حمید نازل اول د دې کتاب د طرف د حکیم ذات حمید ستایل شوی دی ما یقال لك الا ما قد قيل للرسل تسلی ورکې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبر کومه وینا تا ته کې د مخکنو تم شوه ما يقال لك نه ویل کېږي تا ته الا ما قد قيل للرسل من قبلك مگر هغه چاته چې ویل شي دي رسولان نستانه مخکې ستانه مخکې نو رسولان تم د قشانې وینا کړې شي دا کومه وینا یا خو وینا د مشرکینو یا وینا کوم مسله چې تا ته بیان شي توحید او ته بیان دا مخکوم د قشانې کړل ان ربک لذو مغفرتن یقینا ستارب خامخ مالک د بخنه دی وذو عقاب الیم او مالک د عذاب درناک دی ولو جعلناه قرانا عربيا بس د دې نه بیا دویم دریم باب شروع کیږي الله دې عمل کول توفیق راکړي الله دې په رحم